فرعون د دین څو متاثر شو ومن یذلل الله فرعون وی چې مال مانای جوړ کړي چې زو په جمعیتا انعام چې الله ختمي اخیری آیات د سورت انعام مضمون التمون لیکو چې ترغیب دې اتباع ته خلفا پزمکه کې د الله د طرف نه د ژوند تیرولو د پاره مناسب تصرفات کوي خلائفه یو بل پسې آباد ورفع بعضكم فوق بعض درجات پته د قران نو لګی دا چې دنیا نه په اشتراکیت چلیږي او نه په سرمایدارانه نظام چلیږي اشتراکیت د طلباء هر یو وی بل بول راځي زسو کوم ګټه وټه سلا کوم زما پکې اسی سنشتہ رفع بعضكم فوق بعض درجات نه په سرمایه دارانه نظام چلیږي چې سار یو پاڅي بیلی لبا سخرم سبا کوم او دویم وی سبا پی کوم نن دنیا پدی روانه ده مزدور طبقه وایي چې څه به کوم څه به خورم مالدار وایي دوره پیسې دی ور سره چې څه به په کوم جزیرو کې زینه جوړي چې چرتا زیخ کار کیږي لکه زمونږ د ملک منبری تیمم نه بود گنج خدا بود سړی راغلیو مولی صاحب نه تپوس کړو چیرا ساړه دی تبه می ده هاړه پوری تیمم کو هاړ کې ولا ګرمي بچرته شي ویر او سودس کولې شم وی کم بخت تا دي سکړي دي تیمم نبود گنج خدا بود ملک اباد ملک دی منګکرانه ده منګکان پی لګیا دی نمبر وار هر یو کوشش دا دی چې یره زما جیب له سراغ لیخه زکه ملک روانو جاړ دی ورنه زمون د ملک په شانی آباد څه شي نشتا دا نننې دور چې دی دا د ایثار دی مالدار دی الله پاک دو خبرې نکړي دي یو د مال صوباسي یوازې زکات او شرنه حالات مطابق دویم ته به لټونکی چې مستحق دی نو زمونږ د مشرانو اول دستور ټاونشپ تا خو لا جو مختصر ځای دی حیات آباد چرته خو عهده ګوري خپل مهمل بچي وزګار دا دې نږدې وخت کې سراج سیاسي رنگ کې نه ملنګ قلندر دی پلار څنګه لمن او دیوبندي عالمو اکسیډنټ کې وفات شو زوی ورته ورسید نو ډومبه خبره یې دا ورکړه چې دا سړی معاف کړي لاس نیوی لزم میارو ته تلم داغه د والد سه چې ما کاته یو تورتم غوندې حالو دانو چې غټه کوټه یې وه او سو او سو روري زما خاص شاګرد دی اظهار الحق کی پوسټ باندې اوس نه يم خبر دا چرشپ ویلالا دا کارونه نه کوي د جمعیت اکابرین چې مولانا عبدالحق رحمه الله شیخ الحدیث مفتی هزاروی سے درخواستی سے ځکه زمونږ مشران اکابرین ورسره جوړو مفتی صاحب د هغه عادت دا و چې چرته به ته نو همیشه به جمعات کې شپه وه پنډۍ ته ولاړ شیخ ته پنډۍ رحمه الله سره به شپه دانه چې وړي راځه کی عالم د عالم څنګه لان نو کوچه په خورو له خو په قدر به په خوري کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر کبوتر باز با باز امام او حقیقت هم دا دی چې کوم کلی کې فقری نو هغه پدې دا چې مالدار حقوق مباس د لسو روپو شی په سونو خرڅي همیشه ایثار پکار دی صحابو کې دا او په ژوند کې نه په ځان کې هم تبمنی مالک دی زه زمیدارم هغه ته ویلي دي ليبلوکم فيما آتاکم پینځه قواعد ذکر کړو ما وی دا ګری را جمع کړی دی او ډیر دی دویم ما يتعلق بكل صورت على حدا او درین چې د هر آیات سره مستقل مستقل تع... تعلق ساتي خاتمه پدې کې ومنګه یو مسله د الٰه ذکر کو شیخ ته پنده رحمه الله به فرمایي چې چاته مسله د الٰه یادې نو دا سبق هم دی درس دی عقیده هم ده او په ګنټو ګنټو با ته بیان کوي خو ستا خوله به نه اوچیږي قران کریم کې مسله د الہ د دې سلور عنوانات یو نو اغاوم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم خیر رسان دی غزاد سلورم په عنوان د تسبیح سبح اسم ربک الاعلى مسله قرآن کریم ذکر کوي نو د دې دولس طرق دي یو العبادت لله وحده یا ایها الناس اعبدوا ربکم نو دویم تسبیح سبحان الذي يسرا دریم حمد یوسف په دې روان سواد په دې روان یو لسم رد شرک فعلی او لسم رد شفاعت ش... ش... شرکی نفی شیخ استلا په نفی د شرک په شفاعت کې چلیدلې دي او شفاعت ما ذکر کړو په مسله د الٰه کې عنوانات خمسه یو مشرکین د باری تعالی قایلو قران کریم کې چې کله رد مشرکین کوي نو دا ادله د رد دهریم دي کته وای چې دهری خدا الله وجود نه مني نو موږ وای طریقه درځ خیخه هر شي غالب لوی علم والا اسمانونو نه د خپل مرزا موافق باران ورول مړز مکه تازه کول وما الى سالک ایم مشرکانو دو خدایان نمنل الله یو ساتوي ټیک دا چې په تعدد د الہو قایلو چې سواړه واړه شتا الله ول ذمہ داری ورکړي او دو په دې ذمہ داري کې به مستقل دي لکه د قبورین هم دا عقیده ده عیسی علیہ السلام بارک عقیده د نصاراو عزیر علیہ السلام بارک عقیده د يهودو مشرکین مکه د ابراهیم اسماعیل علیهم السلام د ملائکو په تعدد د الله نه دی قائل په تعدد د الہو قائل دی ورنه کلمه ودا سوا چه لا الله الا الله بلکې کلمه نفی د اشتراک کوي نوی لا اله الا الله اله مقصور دی په الله پوری او د دې لپاره یو تایید سوره یونس کې موږ دلیل اعترافي کې ذکر کړو اکتیس نمبر قل من يرزقكم من السماء والارض دا د دغړو دعو تایید دی ښا مشرکین او الله منو لوی لوی پر سره شریک نه منو په تعدد د الله نو قائل الله یو ذات توی الها ټیک د غنی منل او څوک روزي درکې تاسو لر د اسمان او زمکه امن فسيقولون الله ضرور به ضرور بدوي چې دا کار کوي الله مني الله دو زوات تنوي تعدد الله بني نه دي قائل لوی لوی صفاتونو کې روزی رسان الله بدن جوړخ الله ژوندې د مړی مړې د ژوندۍ و تدبر الامر نو چې دا منئ نو کم وخت افلا تتقون ځان د شرک نه ولې نه بچ کوئ طرفه جاهلی شاعر دی توخا درسونو کې وا سبعه د دې په ځای چې قصیده نو نیشي عقیده بومي ادب بومي زدکیږي قائل دې په دې خبره چې مال الله ورکي فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم څلورم عنوان الله تعالی لره په خپل صفاتو کې د یو منلو نه بعد خپل معبودانو ته به هم الٰه وي لکه تعریف الله صلی الله علیه وسلم سره د مشرکینو نبی علیہ السلام بور پسی وی ویلکم قدن قدن غرق شی بس کئی ها پنځم عنوان د مشرکانو سره خلاف په حشر جسمانی کې مشرکان د بعثت روحانی قائلو خو د دین او قائل چې وهیرمین من یحیی العظام قل يحييها الذي انشأها اول مره پاتې شو اعمال صالحه په دې کې د نبی علی السلام سره اختلاف نو ها البته طریقه غلطه و دلیل د دې چې دوی عقیده د توحید نه منله حمیم صافات صافات شاعر مجنون حماقت ته به اشاره کولا نو الله وینا حق راوړې دې تصدیق کړې دې را لګلې شو وصدق المرسلین بنی اسرائیل کی سواد کی زمر پینتالیس کی ذکر دے ذکر الله وحده مړه خدای او مسله راکیس دې دن ته پوښا تنشي پدې زړونه نه هغه کسانو چې عقیده نه لري د قیامت لا یؤمنون بالاخره ورپسې تسلی موحد ته ورکړي چې قل اللهم فاطر السماوات دویم طرفا شاعر جاهلی دی په عمل صالح قائل دی د یو سړی په باره کې ته تفتیش کوي چې دا خده کبد ملګری وګوره سابق دې لګلې دې سبق لا نو ګوره چې چا ملګرتیا یې ده عن المرء لا تسأل واسأل قرينه سړی تاسو مکا د ملګری یو کا د نصاری ملګری نصاری بشي چرسی بنګي هغه بشي فما استطعت من معروفها فتزودي چې څو طاقت لري ته د نیکی داغي نو خویسا دریم عباس رضی الله عنه په قید کې راغی بدر کې علی کرم الله وجهه ول پیغور ورکاو نو عباس رضی الله عنه ورته وی چې ټیک ته تاسو هجرت وکړو ایمان راوړ جهاد وکړو خو مونږه مکه کې اسی نه وناس مونږ هم څه خېګړی کړی دي قران دا غیرت کوي اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر برابر ندی پنیز دا اللہ لا یستوون عند اللہ دا دلیل د دې دی چې عباس رضی الله عنه لا اسلام نه دی راوړی د خو اعمال قائل دی چې ان کنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام والحاج حاج منسکی ما كان صلاتهم عند إلا مكاء وتصديق منځي کو طریقه غلطه وا شپېلی لاسونه پړقول عمر رضی الله عنه پینځم بخاری دوزه دا واقعا ذکر کړی دا يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا هو راپورته شم توکنو عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام او فرمایي چې او فی مخکې بس منختوا چې اعتکاف وو منخت دی پورا کا مشرف بل اسلام نه دی اعتکاف کوي شپغم جعفر طیار رضی الله عنه فرمایي چې مسلمان شوی نو زمانه د جاهلیت وا خو په جاهلی ما د یو څو چیزونو نزان ساتلیو یو د دروغونه دویم شراب می ندی سکلی او درین د بت پرستاینا وم عثمان رضی الله عنه روافض او باش بنک هر دی زمانه کی چې دین ته تاوان رسولې دي او باشو روافض شیعه شرار خلق الله الیوم دی ملکی زائرین پرون بنی را روان دی خور کړو مسلمانانو کې نفرت نو عثمان رضی الله عنه فاشرف یوم الدار سرخ کارکو وی اسباب د قتل دری یو چې قتل کړي نو معنی دې کړي دیم چې مرتد شوی نه درم محسن شادی شده زناو کی نو رجم نو غنیت فی الجاهلیه ما خو په زمانه د کفر کې مزینا نه دی کړی ټول شپه د الله کتاب لستو بدبخت او روا وختل خبر و نایلا هغه پیرانه سکور شو داغي ګوتی دانی شوی او دا آیات لستو چې فسیق فیکهم الله دا قسم شتا او په دې ځای وینا پرتا ده مشکات صفحه 301 کې اتم اموی ابن اصال رضی الله عنه د یمامی مشر عمری لذی صحابه لارا کی اونیو نبی علیہ السلام مسجد نبوی که وجنی می ستا دشمنی که آزادای می ستا د احسان بدله در کولی شم که فدیه غواړي څو چې غواړي جرمانه به درکم نبی علیہ السلام لاړ دوی مرز بیا درې مرز بیا په درې مرز نبی عليه السلام آزاد سم د تبلیغ او د سیروزی ان له دلیل ګرځي نبی علیہ السلام د نږدې نه ولیدو لري خلک پروپاګاندا کوي ته نږدې لاړ شکنه نو نږدې چې هغه ایمان راوړ چې اشهد الله اله الا الله وان محمدن رسول الله نبی علیہ السلام عرب رشتینه خلقو نبی علیہ السلام ورته اوس لا ش عمره وکا مشرکین خبر شو څه خبرې کولی نو عربو کې غلکه مکوزه کیږي غنم با د یمامی نراتله نو دپی غله بند کړه راشن پی بند کا وی یو دانه د غنم و بستر گونی وی نئی اغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په زمان د جاهلیت کې وو جلیول د بخاری قسامت رستو ذکر کیږي کلی محله کې سړی به مونږ شو آثار د قتل دی پی محلی کار کوي پنځوس تنو لا یا پنځوس قسمونه به پوره کوي چې والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قسم په الله نه مو وجلې دي او نو موږ ته د قاتل معلوم دی او ځینی احکام د زمانی د جاهلیت اوسم شتا لکه قسامت شرعی حکم دی وستا غواني سړې څوک وباسي بخاری صفحه 307 جلد اول فقال لهم ان ابا بکر لا يخرج مثله خپل نوزي اولا يخرجو نور نه څوک شړي وګوره ابن دغنا د کفارو مشر دی د ابوبکر صدیق په خو صفاتو قائل دی خو شرط یې ولګاو چې دې قران لولي وکان رجلن بکا نرم دلیو نو علاکان زنانه به ورته ولاړی وي وی دې دې قران لولي خو په شرط یې مات کړ. ابن دغنه راغی چې یا زما شرط ومنه ایا شرط لوز واپس کا ویستاله د الله لوز پورا تکالیف بیا شو یو لسم ابو سفیان مشرف بالاسلام نه دی صلح حدیبیه چې وشو نو رسول صلی الله علیه وسلم بادشاہانو ته خطونه لېږل نبی علیہ السلام هرقل ته چې خط لیږي قاصد دا قلبی دی دا خستنوم دی دی کلی کې ما یو ماشوم لې خېده د خط مضمون به دا و چې اسلم نو تسلم یا اسلم تا ایمان روړه بچ بشي خط چورسه نو هرقل تاسو کو چې په د ملک کې د دغه وطن څو قافله شته وی او په خاني تجارتونه د میاشتو د کلونو بخاری سلورم صفحه کې دا تفصیلا ذکر دی وی مشر څوک دی ابو سفیان مخکې کینو قافله او پسې رستو کینو لا یو چې خبریم اوریدو کې کړهو نه دویم په پیچه شاته نو دی خلکو ته وی کو دا ستاسو مشر دروغ وی نو تاسو به تکذیب کوئ ګڼ تپوسونه دی یو تپوس پکې تداو چې د لوس پابندي کوي او کنه نو ابو سفیان وی چې دې ځکه مال مقرغ لا موږ سره لوس کړي دي دې بیا پته نه لګي چې ماته یو کنه ابو سفیان ځان د تهمت دروغ نه دنیا کې د چا چا بندگی شوی ده ملائکه دویم انبیاء دریم احبار رهبان ملایان پیران حل حرمت پیداغو منل سورت توبه او داغی یو دیرشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام نه تپوس کی چې دوی خو ارباب نه دی ویلي اماراتو کې مشر ته ارباب وي وی حل حرمت کې د چا منئ وی دودو وی فضا کا اربابون نیولی دی دوی مولایان او پیران خپل هغه چنه د توحید داغه سروم دا خیال دی د توحید وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شپغم دستورو سوره جن کې د جناتو بیان ذکر د انسانانو په باره د جناتو کې یو عقیده ده چې د الله برخي خوار دي سو مخلوق داسې تیر شوی د دنیا کې سورہ انعام او داری سلام آیات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا وتعالی اوچت سرنګ کې دي شي او اولاد دا غینه چې دوی بیانې دویم دوی ته به د الله نیکان بندي دوستان وی سورته کهف کې پنځوستم غنی جوړوی غال راوال و داغل را دوستان سپا زمانا اولیاء درین داغو پوجا پاٹ پی کول سورت سبا او داغی یو سلیختم آیات اکتالیسو اواز بوشو یا سرحان ارسل ہو سیرت ابن حشام امدا ذکر کئی چې کله با بیابان کې شپه و ځنګل کې نو وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا شفقم امن بيت غخطا يعوذون برجال من الجن سورة جن شفقم اتم د شیطان عبادت شوه دی بل کانو یعبدون الجن نه هم د انبیو د اولیو د قبرونو لکه ما من اقلیم الا وله اله نږدې سیدو بابا نو پیر بابا نو بریمان داتا گنج معین الدین اجمیری دا الله نیکان بندگان پچاسوک یقیني حکم د دې نشي کولی سوا د هغې نه چې کوم په نصوصو کې راغلي دي چې دا جنتي دي، خو لیکن د الله نیکان بندګان که تقصیرات یي ځکه معصومین تیر شوي دي نو الله دې ورته معافي وکړي. او که الله معاف کړي نو درجات دې الله بلند کړي بلکې د ټولو مسلمانانو پیر به یو ځای چیله تېره کړه الیوم پیری موریدی دې نه ځان ساتل پکار دي ځکه دې نه شرک جوړیږي شرک خو جوړ شوی هم د دینه دی د صلحا او شکلونه راغله سو خرستو شیطان راغی چې د دوی عبادت شوی دی تبرکات مسله کې دې شي مخې له چرتراشي په کوم ځای چې هغوی ناست وو، پیره به ناسته ده دلته، دلته یې چیله ویستې ده. ایامو د حج کې چې د احد هغه غونډۍ تاسو وینئ نو هغه قبر پرستو تقریبا ختمه کړې ده ګټې ترې راوړي. یو ځای تنګ ځای دی او دی نبی علیہ السلام له امن په وحود کې ور کړو ځینې لاړ شي مړ شي پکې ارتاو شي بنده د یو ډراور سره ډیر مزاقی ډرورو رجل من بنی جوهینا نو زه هغه سنت طریقې سره لاړم واپس شوم ویا شیخ ته د خپل خلکو ته وای ولې نه پاکستانیانو ته ما شنې کړې وی دا د فلانی پټ شای مسجد کی نسو خوایا کنا فتنه تاتار راغلی د پدی سیلابون راغلی دی عمر رضی الله عنه دور کی څه خلک د یو ونې د لاندې راجمع شوي وي دا څه دي وي دا هغه ونه ده چې د دې لاندې بیعت الرضان شي عمر رضی الله عنه دوی د شرک ختمه او خلق ولیګل او هغه د زینو وستا صحابه یې اند کال چې موږ تلو عمره قضا کولا نو د موږ نه داونه یې رشوي وا اعلم ام الصحابه د دیو جن دنیا ته د لاک نه بر پیغمبران راغلی دي کم زیات عقیده دا ده چې ټول پیغمبران چې راغلي دي پاغو زمون ایمان دی اجمالاً او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اجمالا او تفصیلا او خاتم الانبیاء د مؤمنانو عقیده د اجماعا د دین منکری هغه کافر دی ښا ناموس رسالت چې ورته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نن چې د يهودو سره بیت المقدس ته زمونږ د کمزورتیا د لاسه وی د موسی علی السلام قبر چې دی نو بیت المقدس ته نږدې دی عند کسیب احمر سری سری ګټي دي ډیر کای دا او دا اغي سره دی ګټه ورته رسی انبیاء علیهم السلام مدافن مستور دی خوا تستر علاقه په زمانه د عمر رضی الله عنه کې فتح شوا لاشون روو ته پاغي کې د دانیال علیه السلام کتبه لاش ملو شو اجاده حق د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب دی ابن کثیر هم ذکر کړی دی عمر رضی الله عنه وی د شپې شپې دیار لس قبرونو کنه ا دې په یو کې خخ کړي سار خلق راماتو چې د یو دانی علی السلام مونږ شوه دي صحابه وي مونږ څه خبريو ګڼ لا شنو مونږ دې کې خخ کړی دي دا د دې لپاره چې د دې عبادتونه شي ښه پیر بابا درگاه لسی هنیغ بزی او چار علیهم مسجدا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کیږي نو دعا کوي چې اللهم لا تجعل قبري وصنا يعبد الله زما د قبر نه بت مو جوړای دو خپل اعتراض په مونږ کوي ګنګي په خپل خوري شرک خپل کوي کوم قبر چې د هغې عبادت شروع شي هغه وسن شو ښه ویلی الله نیکانو بندیانو ته وسن صنم وی نه نه نه ته تی وسن صنم جوړای خلاص شکنه داغه د عبادت نه چپس پتاو تپل نو بیا هغه منی ماربل دی او چپس دی او غلاف ته په نو دا غطا په تړلې دي جنازه چې په چوشي مړ شو ښا د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم په يهودو نصارا او لعنت لګلې دي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره قبه زمون شیخ فرمایل چې زما به چرته غیر اختیاري سر کوک شوی درود چې کله ویل کېږي اوس هغه ډیر مخکې جنگلا اوس د جنگلې نه دی خوای بلا هغه لاس په نامه ایښودی و، نو شیخ وی چې ما ورته وی چې هذا ایضا لا یجوز لاس په نامه سوا د الله نه بل چاته ودریده نشته نو هغه متوع سړی ته فوري وی چې ارسل یدکل لاسونه دې کته کا متوع یقول اندرتا خلولا شیخ رحمه الله قصه کوي وی حدی حدید حدید اوس پنه دا اوس پنه دا هغه ورته وی چې عقیدت زما په عقیده ده نو هغه سره جو سورټیو هغه اور په سپور ته کوي حکومت حکومت هر څنګه چې دی خو عرب په عقیده د توحید کې انتهایی زبردست پاکستانو سره تعویزی خو د سکانو هغه د کونجې کې په شان ته تور څه چولې زه تړې وایم سړی مرشه نو هندوانو وی دا زمون هندو دی زکه دته دا تور چیز دی بنگړې شانتا غاړی ته یو شی چولی مسلمانانو وی دا مسلمان دی پرزول چپینوی به وګورئ بیزتی ولو کړ چې سنت ته کنا سنتا مرجان لیکلی دی چې مجسمی مقصود به ذات ندی بلکې دا وسیله ده رضا د ذات فاضله ته شیخ سیبوی سیدو کیو دیو دکاندار خوا کې ناستم نغه ماته یو ګور دا مسلمانان هندو اعتراض کړو نو شیخ رحمه الله ما ورته جواب وکړو چې دا خو دې هغه خلک جواب وکي چې هغه د دوی او د مشرکانو فرق کې زمو په پیری ښه که څوک د درګاه غیر چاپیره ګرځي او که څوک د بوت غیر چاپیره ګرځي وسن خو ته تا جوړ ک کنه ګډ تاران کړي د مقصد دا روح به خوشاله شي اڅه خبر دی نو زما کنده او ضرورت په پوره کی امام رازی لیکي چې العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر عاقل سړی لیډر مرشي هر کال دا غرور سي او د لیډرانو دا فوټوان چې دي دمون دي تر رسیدلی دي ښا حافظ ابن قیم شیخ الاسلام شیخ الاسلام کتاب دے پرد روافظ کے او بہتر کتاب دے منحاج السنہ سلور جلدہ صفحہ ایک سو ستان میں جلد اول کی امدا العرفان زمون شیخ تپنپیر رحمه اللہ یوشتمه صفحه کې دا روا عبارت مذکور دی نو مجسمی مقصود به نه په ایران کړی دي د درګه چاټه ته یا چي وزیر مال وی امان دی وی دای مال راوړي زما به بیکار کېدی قانون د لفظ د اله قران کریم کې د غیر الله نه ولی نبی د اله نه فراشی نو نفی د شرک په تصرف چې د متصرف په امور نه نفی د علم غیب او چې نفی د شرک په تصرف دی وکړه قران دا ډیر کوي تصرف ته ختم کو نو نفی د اول مستلزم د نفی د ثانی لره تصرف ته قبر لا الا ثابته چیرې دې زما په حال په هده ښه اما ویني ښه تحفت النصائح او د فارسی کتاب دی نظم دی پکې کنجکش نشینت بر قبر ماده بدانت مرده بدانت مادنر او ستا یې خو بیخ وویسته چې په بڼو کې هغه ویني چې دا چنچڼه ده که چنچڼ اخیری مسله د صفاتو د باری تعالی معرفت الارا مسله ده پوچ پوچه کې خلکو پرځول جوړ کړی دي پرځولو والا نه ده د سلف صالحینو په هغه صفاتو کې چې د حوادثو د پاره هم راغلي دي لکه مثال دا امام ترمذی صحیح مسلم وما الى ذالک نس کی ید وجهه تقرب لفظ سنت و جماعت مسلک چې دی په داسې صفاتو کې بین التشبیه و تعطیل و تجسیم و تجهیب بنیادی مذاهب چې دی په دې کې څلور دي یو د مشبهه و دی چې مجسمه ورته ویل کېږي چې بالکل له يد قرينا نعوذ بالله سرنګ د حوادث د پاره دي دارنګي د باری تعالی د پاره دي لکه متکلمین چې ذکر کوي چې لا عینو به اعتبار المفهوم ولا غیرو به اعتبار الذات نو د مشبهه دا مسلک چې دی بالکل باطل سراسر جمهور اهل سنت والجماعت همیشه د دې تردید کړي دي دویم مذهب د معتزله او د خوارجو دی معطله چې ورته وایي جهمیه چې ورته ویل کېږي چې هغه د دې صفاتو نه منکر دي دا حدیث نه مني څه به نه مانی لیکن کل شیء هالک الا وجهه سره بس چل کای دا دو مذهب چې دي دا بالکل باطل دریم مسلک د جمهور سره د محدثینو دی او وی دا نمونه صفات ته حوادثو لکه حدیث د نزول کې چې باری تعالی په اخیری حصہ د شپه کې سماع دنیا ته راځي نو من اتباع للنصوص نزول منو کیفیت نه به قلاری ښا په کیفیت کې به توقف او د محدثینو دی مسلک ته مفوضه ویل کیږي خبره الله ته سپارلا ما یلیق بشان الله تعالی سلورم مسلک د متکلمینو دی چې د الفاظو ظاهری معنا نه ده مراد ځکه دا مستلزم دی تشبیه لره نزول رحمت اخلی فرشتي اخلی مؤوله دو قسم دی یو تعویل کی دی د محدثینو د سلف او صالحینو مسلک د تفویض متکلمین دو ته مؤوله ویل کیږي د تأویل داول دو مذهب خود اچھا ندی اهل حق د دې تردید کوي د تفویض او د تعویل اختلاف را روان دی محدثین رجحان تفویض ته دی متکلمین تعویل کوي بعضی محدثین تطبیق کړي دي چې کمزه بلا تکلفین تعویل کیږي اوکا کمزه تکلف تحریف ته تفویض دې مکوا عبد الوهاب شعرانی په خپل مشهور کتاب الیواقیت والجواهیر صفحه 104 جلد اول کې چې تفویض اولاده تاویل مکو منکو نو د خپل ذهن اختراع ده د غلطۍ امکان دی پکې یو به یو شان کی نو بل به بل شان کی صفات تباری تعالی دا نازکه مسله ده خپله رایه د نس نه مخکې کول نه دي پکار. ها البته یو ځای کې ته پوهېږي چې عوام ناس دي او هغوی په شک کې ګرځېږي یاره یو مناسبه خبره وکړه د شیخ الاسلام موقف بعضی خلک قصه کوي چې د تشبیه قائلو او زکا اهل بدعوی چې د مجسمه او نعوذ بالله دریاب د علوم د په شاګرد هم دا اثر د په حافظ ابن قیم هغه چې په یو مسله شروع شي بیا شروع وي خداغه دو قسمه کتابونه دي ما تاسو ته وی چې کله د شیخ الاسلام شاګرد نو الاسلام نوی ينزل کنزولی هازا پاوڑای نه راخکته شو کدا خبره صحیح شي خو غلط خطرناک ده لیکن صحیح خبره ده دا چې دا واقعا داغي نسبت هغه ته د غلط دی ړومبه د ټولو نه اول دا واقعا ابن بطوطه لیکلی دا په خپل روحله کې صفه 57 جلد اول کې او هغه په خپل وی چې په جامع مسجد د دمشق کې په منبري تقریر کو دوران د تقریر کې داسې وی مونږه وی دا پاغه افترا ده ځکه دغه سفرنامه صفحه 50 جلد اول کې ابن بطوطه د جمعرات پرز په نو رمضان 726 هجری کې دمشق ته رسیدلې ده حالانکه شیخ الاسلام په شعبان 726 کې د قید وها په دمشق په قلا کې او راوت نه ده په 20 ذی قیدا ورکی اختر سات سو اټاویس کی وفات راغلی دی رمضان کې څنګه دمشق کې خطبه ورکي اصل رحلت ابن بطوطه ته په خپل نه د لیکلي شاګرد دی لیکلي د ابن جزئی الکلبی زبان استاد املا یې کړی دا د بشمار غلطو امکان دی پکې شرح د حدیث النزول شیخ الاسلام په دې مستقله رساله لیکلی دا او د مشبهه او د تشبیه سخت تردید کړی دی نزول چې صفت د حوادث شي د چت نه سړی راکوشو چت خالی شو کته راغی نو غلی کی ولیس نزوله اجسام ابن آدم من السطح الى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك باریک فرق وي چې سلف معنا نوم توقف کوي او د کیفیت نوم توقف کوي او شیخ الاسلام وی معنا حقیقی ده خود کیفیت نه قلار شه نزول راکوزیدو د چتنه د حوادثو په صفت کې چت خالی شي الله منزه دی د دینه د دې وجنه حافظ ابن قیم رحم حافظ شیخ الاسلام لیکي چې نزول کلی مشکک دی افراد متفاوت دي، کیفیات او لوازم مختلف دي، بی اعتبار النازلین کوم چې د حوادثو صفت ته هغه ځان لدی. ذات ته باری تعالی ته نسبت شي هغه ځان نه دی حوادث نزول خلو من مکان الى مکان هي النقله باری تعالی د دین منزه دی او د دې په عام صفاتو کې هم دا خبره د علم صفت تعالی دی علیم دی لیکن ښکارا خبره ده چې په علم د انسان او په علم د الله کې د زمکه او د اسمان فرق دی او د دې مثال بلا تشبیه قران کریم چې بشارات ذکر کړي نو میوي د جنت ذکر کړي نو میوي د جنت پشان د میوو د دنیا نه دي د جنت میوی مالا عین رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر په دغه شکل نزول صفت باری تعالی ځان لا قدیم د حوادث راغې ځان لا لیکن دا فرق د سلف او د شیخ الاسلام حدام کمزورې دي هیڅ فرق نشتا حق د سلامتیا مسلک د جمهور د سلف صالحینو د الفاظو د تشرین توقف دې مثال داسې دی چې اولار د ازغون ډکې او ته پاغي راځي انا بدا کیزی ابن خلدون په مقدمه کې لیکلي دي چې مثال د صفاتو د باری تعالی ما وراء العقل دی کم سړی چې دا تلی لکه غر دی او په کانټه د زرګری تلی حق او انصاف په مذهب د سلف او صالحینو کې دی ورنه انکار به د الله د صفاتو راشي نو فما ثبت لنفسه فنثبتو وما نفع فننفي عنه وما سكت فنسكتو وهذا مذهب اهل الحق مذهب اهل السنه والجماعه وفيه المساغ عن المشاكل والزير او د یو خبره کفر اتقان د سیوطی هم داوی امام مالک رحمه الله نه تپوس شوه د په بار د استوا کی وی الکف غیر معقول والاستواء غیر مجهول والایمان به حق واجب والسؤال عنه بدعه علماء ټول په دې باندې قائل دي قصیدنو کې امام ابو حنیفه رحمه الله چې بلا کیفین د الله چې کوم صفات راغلي دي شر د فقه اکبر کې امام سیوطی هم دا وایي الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خفى على الأذهان بطه وكذا قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني حقا قضى الله الخلافة ربنا ربنا فوق السماء امام ابو حنیفه هغه ته اشاره کوي وکذالک النعمان قال وبعده يعقوب امام ابو يوسف والالفاظ للنعماني من لم يقر ان الله فوق العرش لا يخفى عليه چدا کمزور ذهن والده وهو الذي لا شك في تكفيره لله ترك من امام زماني ويدا په اكبر كدي وله شروح عده لبيان امام احمد دا مسلطه فجميعها قد صرحوا بعلوه كاربعين معاني الشرعية مقاصد دو سور و اسباب دو نزول ناسخ منسوخ لأربعين توحيد نبوت صداقة الكتاب إيمان باليوم الاخر ويمضها بأربعين جهاد انفاق عذاب تنزيل احوال د مشرکینو سلورو نوزان بچکای کفر نفاق شرک افترا پشان د سلورو تحریم د غیر الله نظر د غیر الله تحریم د محبه الله تشبه بالامکنه المقدسه سلور انکار من اتباع او ځوان قیاس فاسد نو چې کله څلور امتحانات در باندې راغله ملامت الاحبا طعن الجهال حسد العلماء شماتة الاعداء پشان د څلورو سبیزا انواع د افترا مکر د کبراو په سلور و عمل کوي احسان مع الناس ترک الفحشاء امر بالمعروف نهي عن المنکر الله بدل عزت په سلور در کی بشارت دنیوی او اخروی انابت ال الله رب القلب پشان د سلور تشجیع استقامت نصرت معیت خاصه په څلور به د تویلیا شي ایثار النفس ایثار الاموال هجرت الی الله مقاطعه عن العدا په شان د څلورو تزهید فی الدنیا اطمینان فی السر الضرع کلمت الحق عند الامراء عذاب عند الابتلاء سلورو کی بدی اللہ نن باسی نبیی نبیین داو زمون اصول ان شاء الله سبا نه بدرس ته قران کریم شروع کیږي د الله په توفیق او په کرم باندې باندې